د عیسی په سپېڅلي نوم سلامونه او زموږ انلاین انجیل مطالعې ته ښه راغلاست. په تیاره او مرتد بدین ورځو کې په انټرنیټ کې د عیسویت مطالعه ډېرې ګټې لري که دا د انجیل پر اساس وي. خپل ژوند خدای ته ارزښت ورکړئ. ټول سیفي مقدس انجیل د خدای له خوا الهام دی او د ښوونې، غندنې، اصلاح لپاره، د صداقت روزنې لپاره ګبري دي. د خدای سړی دې د هر ښه کار لپاره بشپړ او مجهز وي. نوټ موږ د خدای کلمې مطالعه کوو تر څو صداقت زده کو او د خدای خلک اوسو بشپړ او د صداقت ښه کارونه ترسره کو او انجیل یوازې د صداق خبرې کوي زموږ سره د انجیل مطالعه د خدای د حقیقت تعلیماتو موندلو یو وروستۍ لاره ده ولې ځکه چې اوس د دې عمر په پای کې ډېرې کلیساګانې د غلط تعلیم او ګناه څخه ډکې دي دا ډیره ستونزمنه ده چې یو کلیسا ومومي چې د سمې عقیدې تبلیغ کوي. د امریکای مرتد کلیساګانې له کثافاتو او بدعتونو ډکې دي او دوی په ټوله نړۍ کې کلیساګانې اغیزه کوي. د خدای کلام لپاره روښانه لوګه شتون لري. موږ امید لرو چې دلته وړاندې شوي تعلیمات په تاسو ته برکت او هڅوي ځکه چې تاسو د خدای حقیقت لټوي لکه څنګه چې په انجیل کې موندل شوي. د خدای کلیسا په نوم د نړیوال سازمان برخه شئ. په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنۍ اسیا کې د خدای کلیسا اوسئ. دا کلمه خپره کړئ تر څو نور خلک هم د خدای لارښوونې او حکمونه ترلاسه کړي. ایا تاسو فکر کوئ چې تاسو یو عیسوی یاست؟ ایا دا تاسو تشریح کوي یو رښتینی عیسوی؟ تاسو د ګناه څخه آزاد شوي یاست او د صداق غلامان یاست. ایا تاسو د صداق غلام یاست؟ ایا تاسو هغه څه کوئ چې سم دي ایا تاسو غواړئ یا نه؟ ایا تاسو په دې بده نړۍ کې لومړی د خدای اطاعت کوئ؟ آیا ستاسو ژوند د نیکو کارونو یا سپېڅلو کارونو څخه ډک دی؟ ما، عیسی، دوی ته ستا کلام ورکړ او نړۍ د دوی څخه کرکه وکړه، ځکه چې دوی د نړۍ نه دي، لکه څنګه چې زه د نړۍ نه یم. عیسویان هڅه کوي هغه څه وکړي چې سم دي، دوی د ګناه له روږدي کېدو څخه خلاص شوي دي، د خپلو ګناهونو د رښتینې توبې له لارې او اوس د صداقت کلامان دي. عیسویان د خدای د ارادې په کولو سره د خپل قیمتي مالک عیسی پیروي کوي، خپل ځان ردوي او هره ورځ خپل صلیب پورته کوي. د دوی ژوند ورکوونکي انجیل پیغام کې په مسیح کې د مومن لپاره مشروط امنیت شامل دی. دوی صادقانو ته خبرداری ورکوي چې دوی د بدۍ په لور په روحاني ډول مړ کېدای شي، دوی د یو عیسوي لپاره حیاتي اړتیا اعلانوي چې تر مرګ پورې خدای ته وفادار پاتې شي ترڅو د ژوند تاج ترلاسه کړي او د اور له جهیل څخه مخنیوي وکړي. سربېره پر دې، څښتن رسولانو ته ښوونه وکړه چې دوی باید د ژغورلو لپاره د خلکو څخه تر پایه نفرت زغمي او دا چې که دوی عیسی رد کړي، نو عیسی به په بدل کې دوی رد کړي. جوډ اعلان وکړ چې د فضل بدلونکي څوک چې زموږ په ورس کې د خوندیتوب ابدي ښوونکي دي بدین دي او موږ عیسویانو ته امر شوی چې د دوی ویجاړونکي تعلیماتو سره مبارزه وکړو نجات ممکن له لاسه ورکړي او موږ باید باور وساتو ایسې نه یوازې یو پیغمبر و بلکې د خپل پلار په څیر یو قانون جوړونکی هم و هغه د خدای ځینې قوانین بدل یا لغوه کړل یو سنګسار کول ختم شول دوه، د خوړو د خوړو قوانین لغوه شوي او په عیسویانو باندې نه پلي کیږي. درې، د قوانینو اطاعت لکه سبا لغوه کیږي. څلور، د عیسویانو ترمنځ سنت لغوه شوی او منع شوی دی. مګر عیسی موږ ته ډېرې نوي قوانین راکړل، حکمونه چې باید تعقیب شي. راځئ چې اوس دوی وګورو. د غره خطبه تر ټولو مشهوره خطبه ده چې عیسی کله هم تبلیغ کوي او شاید تر ټولو مشهور وعظ چې د هر چا له خوا تبلیغ شوی وي. د دې وایس خبرې خورا ژورې دي، زموږ روح ته ژوره رسوي، موږ ته د خدای پېژندلو او اطاعت کولو لپاره بدلون او بدلون راولي. د غره په خدبه کې په مختلفو موضوعاتو باندې غږېږي. عیسی د خلکو په لیدو سره غره ته لاړ او کښیناست. د هغه شاګردان هغه ته راغلل او هغه هغوی ته ښوونه پیل کړه. د متې باب پنځه هغه وویل مبارک دی د روح ضیف ځکه چې د اسمان پاچاهي د دوی ده. بختور دی هغه څوک چې ماتم کوي ځکه چې دوی به آرام شي بختور دی عاجزان ځکه چې دوی به د ځمکې وارث شي بختور دی هغه څوک چې د صداقت لپاره وږي او تږي دي ځکه چې دوی به مطمین شي بختور دی هغه رحم کوونکي ځکه چې دوی به رحم وکړي بختور دی پاک زړونه ځکه چې دوی به خدای وګوري بختور دی سوله کوونکي ځکه چې دوی به د خدای اولاد بل کیږي بختور دی هغه څوک چې د صداقت په خاطر زورول کیږي ځکه چې د اسمان سلطنت د دوی دی تاسو بختور یې کله چې خلک زما په خاطر تاسو ته سپکاوی کوي تاسو زوري او په دروغو سره ستاسو په وړاندې هر ډول بدې خبرې کوي خوشاله اوسئ او خوشاله اوسئ ځکه چې په اسمان کې ستاسو اجر لوی دی ځکه چې دوی په هماغه ډول هغه پیغمبران چې ستاسو څخه مخکې وو زورول موږ دلته څه وینو عیسی دلته وایي، که موږ بې وزله او اړ یو، موږ به د خدای سلطنت وارث شو. شتمن به نه شي کولی د جنت سلطنت ته ننوځي. موږ باید عاجز، وږي او د صداقت لپاره تږي، مهربان او بخښونکي، په زړه کې پاک، سوله غوښتونکي وي. موږ باید د خپل عقیدې او صداقت لپاره د زورونې لپاره چمتو اوسو، سپکاوی ځکه چې ټول سپېڅلي پیغمبران په دې ډول رنځېدلي. که موږ دا حکمونه وساتو، موږ به د خدای سلطنت وارث شو، ځکه چې دا ډول خلک عیسویان یا د خدای زامن او د خدای وارثان بلل کیږي. د متیو څپرکی پنځه، مالګه او رڼا، تاسو د ځمکې مالګه یاست. خو که مالګه خپله مالګه له لاسه ورکړي نو بیا څنګه مالګه شي؟ هغه نور د هیڅ شي لپاره ښه نه ده پرته له دې چې ویستل شي او تر پښو لاندې شي. تاسو د نړۍ رڼا یاست. هغه ښار چې په غونډۍ جوړ شوی وي پټ نه شي. خلک څراغ نه روښانه کوي او د کڅوړې لاندې ساتي. پر ځای دوی دا په یو موقف کې واچوي او دا په کور کې هر څه روښانه کوي. نو اجازه راکړئ چې ستاسو رڼا د نورو په وړاندې روښانه شي، ترڅو دوی ستاسو نیک کارونه وګوري او ستاسو د آسماني پلار ستاینه وکړي. عیسی دلته ویل چې زموږ صداقت باید په دې بده نړۍ کې د مالګې او رڼا په څیر وي. تر څو خلک زموږ نیک اعمال یا سپېڅلي ژوند وویني، ځکه دا نړۍ داسې سپېڅلو خلکو ته اړتیا لري. دا مقدس خلک د یو ځلانده ښار په څېر دی چې په غونډۍ جوړ شوی چې پټ نه شي. مګر تاسو ممکن خپل صداقت له لاسه ورکړئ. نو بیا به څنګه صالح شي؟ تاسو نور د هیڅ شي لپاره ښه نه یاست پرته له دې چې ویستل شي او تر پښو لاندې شي. عیسی دلته د ارتداد، بدعت، له ایمان څخه د وتلو او په ګناهونو کې د مرګ په اړه خبرداری ورکوي. د متیو څپرکی پنځه عیسی قانون پوره کړ. دا فکر مه کوئ چې زه د شریعت یا پیغمبرانو د لغوه کولو لپاره راغلی یم. زه د هغوی د لغوه کولو لپاره نه یم راغلی، مګر د دوی د پوره کولو لپاره راغلی یم. ځکه چې زه تاسو ته رښتیا وایم تر څو چې اسمان او ځمکه له منځه لاړ نه شي د قلم کوچنی خط د قلم کوچنۍ ضربه به په هیڅ ډول د قانون څخه ورک نه شي تر هغه چې هر څه بشپړ شوي نو هر څوک چې د دې احکامو څخه یو له لږو څخه لرې کړي او نورو ته د دې مطابق تعلیم ورکړي د اسمان په سلطنت کې به ټیټ وبلل شي او څوک چې دا حکمونه ساتي او تعلیم ورکوي د اسمان په سلطنت کې به لوی وبلل شي ځکه چې زه تاسو ته وایم چې تر څو چې ستاسو صداقت د فریسیانو او د شریعت د عالمانو له صداقت څخه لوړ نه وي، تاسو به یقینا د اسمان سلطنت ته ورنوځئ. عیسی دلته ویل چې هغه د قانون پوره کولو لپاره راغلی. موږ به د خدای د قانون له مخې قضاوت وکړو. که موږ قاتلان یو، موږ به مړه کیږو. هغه څوک چې زنا کوي یا له طلاق شوي سره واده کوي پرته له دې چې په ځمکه کې سنګسار شي، مګر د قیامت په ورځ به په مرګ محکوم شي. د میتیو سپرکې پنځه غضب او وژنه تاسو اوریدلی یاست چې خلکو ته ډیر پخوا ویل شوي تاسو مو وژنئ او څوک چې وژني هغه به محاکمه شي مګر زه تاسو ته وایم چې څوک چې د ورور یا خور په غوسه هغه به د قضاوت وړ وي بیا څوک ورور یا خور ته وایي راکا احمق محکمې ته مسول دی او هغه چاته چې وایي احمق ګینا به ګواښ وکړي نو که تاسو قربانګاه ته خپله سوغات راوړئ او هلته تاسو په یاد ولرئ چې ستاسو ورور یا خور ستاسو په وړاندې یو څه لري، نو خپله سوغات د قربانګاه په مخکې پرېږدئ. لومړی لاړ شه او له هغوی سره سوله وکړه. بیا راشئ او خپله مرسته وړاندې کړئ. د خپل مخالف سره ژر تر ژره مسلې حل کړئ څوک چې تاسو دعوه کوي. دا کار په داسې حال کې وکړئ چې تاسو په لاره کې یاست، که نه ستاسو مخالف به تاسو قاضي ته وسپاري او قاضي به تاسو افسر ته وسپاري او تاسو به په زندان کې واچوي. رښتیا درته وایم، تاسو به تر هغه وخته نه ځئ تر څو چې تاسو خپله وروستۍ پیسې تادیه کړئ. عیسی دلته د خدای قوانین بدل کړل چې ویلې نه یوازې د وژنې لپاره موږ دوزخ ته اچولی شو، بلکې د غوسې او سپکاوي لپاره هم. متي پنځه دوه اوه درې صفر لیونی او زنا تاسو اورېدلي چې څه ویل شوي زنا مه کوه خو زه تاسو ته وایم چې هر څوک چې یوې ښځې ته په بده سترګه ګوري نو په زړه کې یې د هغې سره زنا کړې ده که ستا ښي سترګه د ګناه سب شي نو هغه لرې کړه او لرې کړه ستا لپاره دا غوره ده چې د خپل بدن یو برخه له لاسه ورکو تر دې چې دوزخ ته واچول شي او که ستا ښي لاس ستا د ګناه کولو سب وګرځي هغه پرې کړه او وغورځوه دا ستا لپاره غوره ده چې د خپل بدن یوه برخه له لاسه ورکو تر دې چې تاسو دوزخ ته لاړ شئ. دلته یې ویل چې موږ کولی شو په دوزخ کې نه یوازې د زنا لپاره بلکې د فحشا او فحشا لپاره هم دا غوره ده چې خپل لاس پرې کوي یا خپلې سترګې وباسي چې تاسو یې په زړه پورې کوي. د میتیو سپرکې پنځه طلاق او بیا واده دا هم ویل شوي چې که څوک خپلې میرمنې ته طلاق ورکي باید هغې ته د طلاق فرمان ورکي. او زه تاسو ته وایم څوک چې خپلې ښځې ته د زنا له ګناه پرته طلاق ورکي هغې ته د زنا کولو دلیل ورکوي او څوک چې له طلاق شوې ښځې سره واده وکړي زنا کوي دلته عیسی طلاق منع کوي هغه خبرداری ورکوي چې په دې طلاق کې به بېګناه اړخ هم قرباني شي مګر که څوک د طلاق شوې میرمنې سره واده وکړي نو هغه به د بدکارۍ زنا لپاره محاکمه شي او د خدای سلطنت به میراث ونه لري ایسي د واده نوې قانون خپور کړ چې طلاق او ټول بیا واده منع کوي. هغه ویل چې د واده قانون تر مرګ پورې دوام لري. ایسي په حقیقت کې ټول طلاقونه بند کړل. د متې سپرکې پنځه قسمونه تاسو هم اوریدلی یاست چې خلکو ته ډیر پخوا ویل شوي وو خپل قسم مو ماتوه مګر هغه نظرونه پوره کړه چې تاسو څښتن ته کړي دي خو زه درته وایم هیڅ قسم قسم مه کوئ یا اسمان ځکه چې دا د خدای تخت دی یا ځمکه ځکه چې دا د هغه د پښو ځای دی یا بیت المقدس ځکه چې دا د لوی پاچا ښار دی او په خپل سر قسم ماخلی ځکه چې تاسو نشئ کولی یو ویښت سپین یا تور کړئ ټول هغه څه چې تاسو باید وایي په ساده ډول هو یا نه له دې هاخوا هر څه د شیطان څخه راځي د میتیو سپرکې پنځه د سترګو لپاره سترګې تاسو اورېدلي چې څه ویل شوي، د سترګو په بدل کې سترګې او د غاښ په بدل کې غاښ، خو زه درته وایم. د بد انسان سره مقاومت مه کوئ. که څوک ستا پښې ګنډه ووهي، بل ګیلم ورته ورکړئ. او که څوک غواړي چې په تا باندې دعوا وکړي او ستا کمیس واخلي، نو خپل کوټ هم ورته ورکړئ. که څوک دې مجبور کړي چې یو میل قدم ووهي، دوه میله ورسره ولاړ شه. هغه چا ته ورکړئ چې له تاسو څخه وغواړي او له هغه چا څخه مه ماړوئ چې له تاسو څخه پور وغواړي. ایسې دلته ویل چې موږ باید انتقام وانخلو موږ باید بل ګال مجرم ته واړو که څوک له تاسو څخه غلا وکړي هغه ته نور ورکړي که څوک له تاسو څخه د پور په اړه مرسته وغواړي مرسته وکړي د میتیو سپرکې پنځه له خپلو دښمنانو سره مینه وکړي تاسو اورېدلې چې څه ویل شوي له خپل ګاونډي سره مینه وکړي او له خپل دښمن څخه کرکه وکړي او زه تاسو ته وایم د خپلو دښمنانو سره مینه وکئ او د هغو کسانو لپاره دعا وکئ څوک چې تاسو ځوري، ترڅو تاسو په اسمان کې د خپل پلار اولاد شئ. هغه خپل لمر په بدو او نیکونو راپاڅي او په عادل او ظالم باندې باران راوباسي. که تاسو د هغه چا سره مینه لرئ چې تاسو سره مینه لري، نو تاسو به څه انعام ترلاسه کړئ؟ ایا مالیه راټولونکي هم دا کار نه کوي؟ او که تاسو یوازې خپلو خلکو ته سلام کوئ، نو تاسو د نورو په پرتله څه ښه کوئ؟ ایا کافران هم دا کار نه کوي کامل مقدس اوسئ لکه څنګه چې ستاسو آسماني پلار کامل مقدس دی دلته یې ویل چې تاسو اړتیا لرئ په مساوي ډول ټولو ته ښه راغلاست ووایاست په شمول د بدو خلکو او تاسو هم اړتیا لرئ له هر چا سره مینه وکړئ حتی خپلو دښمنانو سره مینه وکړئ او د هغه چا لپاره دعا وکړئ څوک چې تاسو زوروي په دې کولو سره به تاسو د خدای زامن شئ ځکه چې خدای خپل لمر ته امر کوي چې په هر چا باندې روښانه شي، په شمول د ظالمو ګناه کارانو په شمول، او هغه بدکاره ګناه کارانو ته هم باران ورکوي. د متی شپږم څپرکی. له اړمنو سره مرسته وکړئ. په پام کې ونیسئ چې د نورو خلکو په وړاندې خپل نیک عمل مه کوئ ترڅو دوی تاسو وګوري، کله چې تاسو یې کوئ. که تاسو دا د دوی په وړاندې ترسره کوئ، نو تاسو به د دوی څخه ستاینه تر لاسه کړئ، مګر تاسو به په جنت کې د خپل پلار څخه اجر ونه لرئ. نو کله چې تاسو د محتاجو سره مرسته کوئ، نو هغه مه وهئ، لکه څنګه چې منافقان په عباد خانو کوڅو کې کوي تر څو مشهور شي. رښتیا درته وایم، دوی خپل اجر په بشپړ ډول تر لاسه کړ. خو کله چې تاسو د کوم ضرورتمند سره مرسته وکړئ ستاسو چپ لاس ته مه پرېږدئ چې ستاسو ښي لاس څه کوي تر څو ستاسو مرسته پټه وي بیا ستاسو پلار څوک چې ویني چې تاسو په پټه دا کار کوئ تاسو ته به اجر درکړي دلته یې ویل چې خدای به موږ ته زموږ د نیکو اعمالو اجر راکړي که چیرې موږ د پاک زړه سره د اړو خلکو سره مرسته وکړو نه د منافقت یا کړکۍ جامو سره د متې شپږم سپرکې څنګه دا وکړي او کله چې تاسو دا کوئ نو د منافقانو په څېر مه کوئ، ځکه چې دوی په عبادت خانو او د کوڅو په کونجونو کې ولاړ لمونځ خوښوي تر څو نور یې وګوري. رښتیا درته وایم، دوی لا دمخه په بشپړ ډول خپل انعام تر لاسه کړی دی. مګر کله چې تاسو دا کوئ خپلې خونې ته لاړ شئ، دروازه وتړئ او خپل ناڅرګند پلار ته دعا وکړئ. بیا ستاسو پلار، څوک چې په پټه کې څه ویني، تاسو ته به اجر درکړي. او کله چې تاسو دا کوئ نو د کافرانو په څیر بغزمه کوئ ځکه چې دوی فکر کوي چې د دوی د ډیرو خبرو لامله به دوی اوریدل کیږي د دوی په څیر مکیږي ځکه چې ستاسو پلار پوهیږي چې تاسو ته اړتیا لرئ حتی مخکې لدی چې تاسو د هغه څخه وغواړئ نو په دې ډول تاسو باید دا وکړئ زموږ آسماني پلار ستا نوم پاک دی ستا بادشاهي دې راشي ستا اراده دې په ځمکه پوره شي لکه څنګه چې په آسمان کې ده نن ورځ موږ ته زموږ ورځنۍ ډوډۍ راکړه او موږ ته زموږ قرضونه معاف کړه لکه څنګه چې موږ خپل قرضداران معاف کړل او موږ په فتنې کې ماچوه مګر موږ د شیطان شیطان څخه وژغوره ځکه چې که تاسو د نورو خلکو ګناهونه وبخښئ کله چې دوی ستاسو په وړاندې ګناه کوي نو ستاسو اسماني پلار به تاسو هم وبخښي مګر که تاسو د نورو خلکو ګناهونه ونه بخښئ ستاسو پلار به ستاسو ګناهونه ونه بخښي ایسې دلته ویل چې موږ باید د تړلې دروازې شاته دا وکړو په پټه توګه په ډیرو کلمو کې نه مګر د پور ورکوونکو او د خلکو ګناهونه بخښل ځکه چې که موږ نور خلک ونه بخښو نو خدای به موږ د دې لپاره محکوم کړي د متې شپږم څپرکی څنګه روژه نیول کله چې تاسو روژه نیسئ د منافقانو په څیر مه خفه کیږئ ځکه چې دوی خپل مخونه خفه کوي تر څو نورو ته وښي چې دوی روژه دي رښتیا درته وایم دوی خپل اجر په بشپړ ډول ترلاسه کړ او کله چې تاسو روژه نیسئ خپل سر په تیلو مسکئ او خپل مخ ومینځئ تر څو نورو ته دا ښکاره نشي چې تاسو روژه یاست مګر یوازې ستاسو پټ پلار ته او ستاسو پلار چې هغه څه ګوري چې په پټه کې کیږي تاسو ته به اجر درکړي د میتیو څپرکی شپږ په جنت کې خزانې د خپل ځان لپاره په ځمکه کې خزانې مه جمع کوئ چیرته چې پتنګان او حشرات تباه کوي او چیرې چې غله ماتوي او غلا کوي خو د خپل ځان د پاره په اسمان کښې خزانې جمع کوي چرته چې پتنګان او حشرات نه تباه کو او چرته چې غلن ماتوي او نه غلا کو ځکه چې چرته چې ستا خزانه وي هلته به ستا زړه وي سترګه د بدن سراغ دی که ستاسو سترګې روغې وي نو ستاسو ټول بدن به روښانه وي که ستاسو سترګې بې خوبه وي نو ستاسو ټول بدن به تیاره وي نو که ستاسو دننه رڼا تیاره وي نو دا تیاره څومره لویه ده هیڅوک نشي کولی د دوو بادارانو خدمت وي یا به له یوه څخه کرکه او له بل سره مینه کوي یا به یو ته وقف او له بل څخه به نفرت کوي تاسو نشئ کولی په ورته وخت کې د خدای او پیسو خدمت وکړي عیسی دلته ویل چې هغه د پیسو او شتمنۍ ارزښت منع کوي زموږ خزانې باید زموږ د نیکو اعمالو سپېڅلي ژوند لپاره په جنت کې وي. موږ باید په تیاره کې نه یو مګر په سپېڅلي او رڼا کې مقدس ژوند ژوند کوو. په خدای زموږ باور باید تیاره او بد نه وي. زموږ سترګې باید روښانه او ښې وي مګر تیاره او بد نه وي. د متې شپږم څپرکی اندېښنه مه کوئ له همدې امله زه تاسو ته وایم د خپل ژوند په اړه اندېښنه مه کوه چې څه به وخوري او څه وڅښي یا ستاسو د بدن په اړه، تاسو به څه واغوندئ. ایا روح د خوراک نه لوی نه دی او بدن د جامو نه لوی دی؟ د هوا مرغانو ته وګوره، دوی نه کري، نه رېبلي، نه په ګودامونو کې ذخیره کوي، مګر ستاسو اسماني پلار دوی ته خواړه ورکوي. ایا تاسو د دوی په پرتله ډېر ارزښتناک نه یاست؟ ایا ستاسو څخه څوک کولی شي په اندېښنه سره خپل ژوند حتی یو ساعت هم اوږد کړي؟ تاسو ولې د جامو په اړه اندېښمن یاست؟ وګورئ چې ځنګلي ګلان څنګه وده کوي. دوی نه کار کوي او نه سپکوي. خو زه تاسو ته دا وایم چې سلیمان هم په خپل ټول شان کښې د هغوی په شان جامې نه اغوستي. که خدای په دې ډول د میدان واښو ته جامې ورکړي چې نن دلته دی او سبا په اور کې اچول کېږي، ای هغه به تاسو ته نور هم جامې نه کړي، ای لږ ایمان والو! نو د خبرو کولو په اړه اندېښنه مه کوئ څه باید وخورو؟ یا څه باید وخورو یا څه باید واغوندي ځکه چې کافران د دې ټولو شیانو وروسته دي او ستاسو په اسمان کې پلار پوهیږي چې تاسو ورته اړتیا لرئ مګر لومړی د هغه سلطنت او د هغه صداقت لټوي او دا ټول شیان به تاسو ته درکړل شي نو د سبا پاړه اندېښنه مکوئ ځکه چې سبا به د خپل ځان پاړه اندېښنه ولري هر ورځ خپل ستونزې لري عیسی دلته ویل چې موږ باید لومړی د هغه سلطنت او صداقت لټو او دا ټول شیان به تاسو ته درکړل شي. عیسی دلته موږ ته امر کوي چې صادقانه ژوند وکړو. د متې فصل اوه په منافقانه توګه قضاوت مه کوئ. قضاوت مه کوئ که نه نو تاسو به هم قضاوت وکړئ. ځکه لکه څنګه چې تاسو د نورو قضاوت کوئ نو تاسو به هم قضاوت وکړئ او په هماغه اندازه چې تاسو یې کوئ هغه به تاسو ته اندازه شي تاسو ولې د خپل ورور په سترګو کې داغ ته ګورئ مګر د خپل سترګو تختې ته پام نه کوئ؟ څنګه کولای شي خپل ورور ته ووایي اجازه راکړئ چې ستاسو له سترګو څخه تیغ واخلم کله چې تل ستاسو په سترګو کې ننوت وي؟ ای منافقه لومړی له خپل سترګي څخه تخته وباسه بیا به وګوره چې څنګه د خپل ورور له سترګو څخه تڼۍ لرې کړه سپی ته هغه څه مه ورکوئ چې مقدس دی خنزیر ته موتی مه غورځوئ که تاسو یې کوئ دوی ممکن د خپلو پښو لاندې وغورځوي شاته وګرځي او تاسو ټوټې ټوټې کړي ایسې دلته ویل چې موږ باید د کلیسا قضاوت وکړو مګر موږ باید د ورته ګناهونو څخه خلاص شو چې موږ یې د نورو په اړه قضاوت کوو ځکه چې خدای به قضاوت د خدای کلیسا یا مسیحیانو سره پیل کړي سپو او خنزیر ته تبلیغ مکوئ ځکه چې دوی ممکن ستاسو مرۍ تر پښو لاندې کړي او تاسو ټوټې ټوټې کړي د هغو کسانو په لټه کې تبلیغ وکړي چې د دې مستحق دي یا څوک چې د خدای په لټه کې دي د سپي او خنزیر څخه ډو کوي بیا هم هر څه به خوندي نه شي یوازې یو لږ شمېر عیسویان به د خدای سلطن ته نوځي د میتیو سپرکې او وا پوښتنه وکړئ لټوي ټکو کوي غواړئ او تاسو ته به درکړل شي لټون وکړئ او تاسو به عمومي ټکو کوي او دروازه به ستاسو لپاره پرانستل شي د هر چا لپاره چې غوښتنه کوي تر لاسه کوي، هغه څوک چې لټوي او څوک چې ټک کوي، دروازه به پرانستل شي. په تاسو کې څوک که ستاسو زوی ډوډۍ وغواړي، هغه ته به ډبره ورکړي؟ یا که هغه د کب غوښتنه وکړي، ایا دوی به هغه ته مار ورکړي؟ نو که تاسو که څه هم تاسو بد یاست، پوهېږئ چې څنګه خپلو ماشومانو ته ښه ډالۍ ورکړئ، ستاسو په اسمان کې پلار به څومره ښه ډالۍ هغو کسانو ته ورکړي څوک چې د هغه څخه غوښتنه کوي. نو ځکه په ټولو شیانو کې د نورو سره هغه ډول چلند وکړئ لکه څنګه چې تاسو غواړئ دوی تاسو سره وکړي ځکه چې دا د شریعت او پیغمبرانو جوهر دی. عیسی دلته ویل چې موږ باید د هر چا لپاره ورته ښه کارونه وکړو چې موږ یې د ځان لپاره غواړو. که موږ دا ډول نیک عملونه وکړو نو موږ به په حقیقت کې مقدس یو چې خدای په شریعت کې څه ویلي او هغه څه چې پیغمبرانو ښوولي دي. د متې څپرکی اووه. تنګ دروازه د تنګ دروازې له لارې ننوتی. ځکه چې دروازه پراخه ده او هغه لاره پراخه ده چې د تباهۍ لامل کیږي او ډیری له هغې څخه ننوځي. مګر دروازه کوچنۍ ده او تنګه لاره ده چې ژوند ته ځي او یوازې یو څو یې ومومي. عیسی دلته ویل چې یوازې یو څو به د خدای سلطنت میراث شي. دا حتی د یو صادق سړی لپاره ستونزمن دی چې د خدای سلطنت ته ننوځي. د متې سپرکې او غلط پیغمبران د دروغجن پیغمبرانو څخه ځان وساتئ. هغوی تاسو ته د پسونو په جامو کښې راځي، خو د هغوی سخت لیوان دي. د دوی د میوو په واسطه به تاسو دوی وپېژنئ. ایا خلک د اغزو بوټو څخه انګور یا انځر د ونو څخه راټولوي؟ همدا ډول هره ښه ونه ښه میوه ورکوي او هره بده ونه بده میوه ورکوي. یوه ښه ونه بده میوه نشي کولی او خرابه ونه ښه میوه نشي کولی. هره ونه چې ښه میوه نه ورکوي هغه پرې کیږي او اور ته غورځول کیږي. نو تاسو به دوی د دوی د میوو په واسطه وپیژنئ. هر څوک نه چې ما سره خبرې کوي رب رب به د جنت سلطنت ته ننوځي مګر یوازې هغه څوک چې زما د آسماني پلار اراده کوي. ډېری به ما ته هغه ورځ ووایي ربه ربه ایا موږ ستا په نوم او ستا په نوم پیغمبران نه دي ایستلي او ستا په نوم مو ډېرې معجزې نه دي کړي بیا به زه دوی ته مستقیم وایم زه هیڅکله تاسو نه پیژنم. له ما څخه لرې شه، ظالمانو! عیسی دلته ویل چې زموږ کلیساګانې د غلط ښوونکو او غلط پیغمبرانو څخه ډکې دي. موږ باید په خپل سپېڅلي ژوند کې ښه میوه ولرو، ځکه چې که موږ د ښو او نیکو کارونو پرته ښه میوه ونه کړو، نو موږ به د دې دروغجن استادانو او دروغجن پیغمبرانو په څېر د خدای سلطنت وارث نه شو. ایسه به د قیامت په ورځ د ټولو هغو بدکارانو قضاوتو کی چې شیطانان یې استلی، نبوتونه کی او حتی معجزې کی، دا ثابتوي چې دوی به عیسویان وي. هیڅ داسې عیسوي کلیوال به د خدای سلطنت میراث ونه کړي. د متې څپرکی اووه. هوښیار جوړونکی له دې امله هر څوک چې زما دا خبرې واوري او عمل یې کړي، هغه د یو هوښیار سړي په څېر دی چې خپل کور یې په تیږو جوړ کړ. باران ورېده، سیندونه راپورته شول، بادونه روان شول او د هغه کور په لور روان شول. خو هغه ونه غورځېد، ځکه چې بنسټي په ډبره ولاړ و، خو هر هغه څوک چې زما دا خبرې واوري او عمل پرې ونه کړي، نه پوهېږي، نو د هغه احمق په څېر دی چې خپل کور یې په شګو جوړ کړی وي. بیا باران وشو، سیندونه بهېدل، بادونه روان شول او په هغه کور یې ووهل او په لوی شور سره وغورځېد. کله چې عیسی دا خبرې پای ته ورسولې، نو خلک د هغه په تعلیم باندې حیران شول، ځکه چې هغه د یو واکدار په توګه تریس کاوه نه د شریعت د ښوونکي په توګه. عیسی دلته ویل چې موږ باید هغه څه وکړو چې هغه موږ ته د غره په دیواس کې امر کړی که نه نو زموږ باور به ویجاړ شي. د هغه تعلیماتو او د هغه ټولو قوانینو اطاعت وکړئ چې هغه د غره په خطبه کې ویل که نه نو تاسو به هلاک شئ. آمین.